اوس د دې ځای نه دریم باب د دې سي هغه اخیری باب د صورت او په دې باب کې سړي په دې باب کې بس خلاصه د دې ټول صورت ته اوس څخه ایرانه جوړ کړي نو اول چې کوم دین داوا د توحید دا او داغي پسې چې کوم دنه بیا دو دلایل ورپسې بیا وای دو دلایل داغي دلایل نو ورستو خلق په دې دغه کې چې کوم دې په دې صورت کې تقسیم ډیرو کتابو خیال کړی بعض اوس داسې دي چې هغه سړي پورا خزانه ورکي نو درکې او بعض داسې دي چې من ان تامنه بدینار ته یو دینار جو سره کې خو د لا یو ادی لیک بیا په تمه ما بیا نه درکې پوښوي داخله کې ټول داس تقسیم کو نو دلته کې داغي تقسیم متعلق داغه خلق بیانې کاغه په مؤمنانو کې دي کې په اهل کتابو کې دي نو دا هغه یوی ډلی چې هغه ته اول الالباب وای یو ځلی پنځه صفات اول ذکر کړي بیا اخیره روستو بیا پنځه صفات ذکر کړي په دې مینس کې دا غي سلور دعاګانې دي خاص سلور دعاګانې د اول الالباب چې څوک دا صورت دغه منی هغه سلور دعاګانې دي او بیا دا غي نه پس پنځه صفات دا په تر 195 نمبر آیات پوری په 200 نمبر آیات کې بیا سلور امور ذکر کړي چې پاغي باندې توي چې سلور اوامر دي او هغه سلور اوامر اصل کې د باب په سلور واړو یسو باندې د عمل طرف ته سره ترغیب دي ها څنګه اوس وتا ګورئ ولله ملک السماوات والارض لسم پیرل دا داود صورت بیا را تکرار شو ها خاص الله لردا بادشاہی د اسمانونو د زمکو صورت ختمیږي کنه نو هغه ټول مسله تر واپس ته چې مسله اول نه لانجه پس کې روانه وا د عیسی علی السلام په اولوہیت کې روانه وا د مریم په اولوہیت کې روانه وا نه تاسو وی چې نه هغه نه دی ولله خاص الله لرده ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو والارض او بادشاہی د زمکو لا لعیسی ولا لمریم عیسی لره نشته مریم لره نشته هغه تاسو سره و سره ولګي ها خا والله علی کل شیء قدیر الله تعالی پاره یو سید باندې قدرت لرونکی دی ان فی خلق السماوات اوس دو دلایل ذکر کړي چې الله لره بادشاہی د اسمانونو د زمکو دا د سمې زمالومه کم نو وی ګورا ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدایش د اسمانونو او په پیدایش د زمکو کې دا یو ګورا په دې کې د الله سره څوک شریک وو چې د اسمان جوړولو په دې کو سره څوک شریکو چې د ازمکه جوړولا نو دې ته وګوره وخت ته پته ولګي چې لله ملک السماوات والارض بادشاہي خاص ته الله دا په خپل جوړ کړی دی په خپل چې کوم دنه ودرولې دی واختلاف الليل او پتلو راتلو یو بل پسې د شپې او والنهار یو د ورځې کې لآیات خامخا دلائل د توحید د الله دی لئول الالباب د پاره د خالص عقل لرونکو خالص عقل والا خلق چې دي هغه د پاره پدې کې دلایل دي دا خالص عقل والا خلق سوق دي نو ګوره د دوی صفات وګوره یو خدای دې چې اول الباب دي دویم الذين دا کسان دي یذکرون الله چې یاد ای الله تعالی قیاما پداس حالت کې دوی ولاړی قیاما قائمین ولاړ یادای وقعودا او پناست یادای دا دویم صفات دریم صفات وعلى جنوبهم سلورم او په ډډو خپل باندې په درې واړو حالاتو کې یادې کناستی نو یو الله ته متوجي ک پروتي نو یو الله ته ک ولاړی نو یو الله ته دا نشته چې مطلب دا دی د سکی د د الله تعالی نه بغیر بل چا ته توجه ناراضي په یو وخت کې ناراضي ښا و يتفکرون او سر پنځم کار ادا دی چې فکر کوي په خلق السماوات والارض په پیدایش تاسو مانو د زمکو کې داغي اسمان او زما کې تفکر کوي چې الله اوس دا ستوري او دا سپوږمۍ او دا نور او دا شان د دې زمکه دا مختلف طبقات په دې کې سوچ کوي چې وګوره دا به بغیر د الله نه بل څوک جوړ کی او دا به صانع او به خالق څنګه جوړ شي او کم ذات چې دا جوړ کړی دین داغه نه بغیر بدل بل چا عبادت څنګه وکم او کم ذات چې دا جوړ کړی دي نو داغه نه غیر بدل بل چا قانون څنګه ومنم ها سبحانك نو پاک رب تو فقنا عذاب النار نو بچ کی مونږ د عذاب د اورنا الله مونږ د عذاب د اورنا بچ کی ته پاک ذاتی ربنا اے رب د مونږه اوس دا دوی مدعا اے رب د مونږه انک یقینا تچی من تدخل النار هغه څوک چې تا داخل کو اورتا فقط اخذیته نو یقینا هغه تا او شرمو هغه دی او شرمو هغه او شرمېدو غرق شو رسوا شو ها خوشوي اوس دعا سره دعا ومال الظالمین او نشتره د پاره د ظالمانو مشرکانو من انصار څوک مددګاران څوک د مددګاران نو هغه د پاره نشتره دلته کې دا دعا نه ده خدای د الله صفات بیان کړ دعا وسره مقدر ده ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيته یا الله تا چې څوک اور ته داخل کو نو هغه تاو شرمو نو الله ما د اور نه بچ کې فقنا عذاب النار الله مونږ د اور د عذاب نه بچ کې ګناونه زمونږه هغه واړه صغایر ګناونه زمونږه کفاره کې وتوفنا مون وفات کې مع الابرار سره دو وتوفنا او مونږه وفات کې مع الابرار سره د نیکان نه یعنی مونږه وفات کې په داسې حالت کې چې مونږ د نیکانو خلکو نه یو یا مو وتوفنا مونږه وفات کې او جمع مو کې الله مع الابرار په اخرت کې او په قبر کې په دغه کې په برزخ کې مع الابرار د نیکانو خلکو سره الله ته د وعده نه خلاف نه کې الله مونږ ته هغه راکې نو چې دا دعاګانې وکړي نو الله تعالی ورله دعاګانې سکړي قبول کړي فاستجاب لهم نو قبول کړي د دوی لپاره ربهم رب د دوی سی ورته وي وقال لهم او دوی ته وي انی لا اضيع عمل عامل منکم چې زمنی مزه ضایع کونکې عمل د یو عمل کونکې ستاسو نه من ذکرن او انثى کاغه نر ویو که خذوی بعضکم زکه چې بعض تاسو نه من بعض د بعض نه دی په دین کې تاسو په دین کې یو مخلوق کې نو که خدوا او که سړیو الله وتعالى چې ما تاسو دعا قبول کړ او تاسو عمل زنه ضایع کوم تاسو عمل زنه ضایع کوم دا هغه پنځه صفات تر دغه پورې په منځ کې خو دعاګانې شوې په هغه پنځه صفات د اولل الباب ذکر شو شپغم و اوذو فی سبیلی او تکلیف ورته ور کړی شوی دی پلار زما کې وقاتلو او جنگ کړی دی د الله پلار کې نه هم وقتلو او دی قتل کړی شوی دی د الله پلار کې شهیدان شوی دی دا کسان چې دی لا وکفرنا الله وی خامخا زبل رکوم د دوینا عنهم د دوی نه سیئاتهم هغه ګناهونه دوی ولا ادخلنهم او خامخا بدو دا دی داخلو ما جنات نغباغونو تا تجری چی بیگی بمن تحت الانهار لاندی دونو داغین ولی ثوابا من عند الله اصیبو ثوابا ثواب ورکړ شوی دی دوی ته ثواب من عند الله دی طرف د الله نا والله عنده الله تعالی سره حسن الثواب خذ خبد لدا خبد لدا الله تعالی سره الله بوله ورکی اوس تر دې پوري خدا د اولل الباب او غل صفات ذکر شو چې هغه د لله ملک السماوات والارض دا ومن کړي د الله لا اله الا هو دا ومن کړي اوس تزهید په دنیا ورکه کې او کافر ته ګوري او کافر په دنیا کې ورغرق دي او د دنیا کاروبارونه کوي تدی پسې چې کوم دنو چرته ګډ وډ نشي تدی تا ور دغه چې وروانه وړي لا یغرنک هرگز دوکه نکی تعالی را تقلب الذین کفروا گډ وډ ګرځیدل دا کسانو چې کافران دي فل بلاد پخارونو کې لحصول المعاش د پاره د حاصلولو د مالونو هغه گډ وډ روان دي کله یو خوا کله بل خوا کاروبارونه کوي تجارتونه کوي تدی پس دغه نشي ولی متاع قلیل زکه دا سامان لګ دے د دنیا سامان دا لګ دے ثم مأواهم جهنم بیا زائد ګرځیدو د دوی سره هغه جهنم دی و بئس المهاد او بد بد زائد آرام دی دا جهنم بد زائد آرام دی لكن الذين اتقوا اس تخویف ورکو نو تخویف پس ما تاسو له اکثر بیا بشارت راځي نو بیا بشارت چې مؤمنانو ته لكن الذين اتقوا لیکن هغه سان چې تقوا کړی دا ربهم در خپلنا در رب د مخالفت نه ځان ساتل دي لهم جنات خاص دا غوی د پاره باغونه دي تجری چې بهيږي من تحت الانهار لاندې دا ونو دا غینه ولی خالدین فیها دوی به همیشه په دې باغونو کې نزلا مل مفتیادا من عند الله د طرفه د الله نه نزلا پدات حال کی چې دوی ته بدات طعام د مل مستیاوی من عند الله له طرف د الله نه و ما عند الله او هغه چې د الله سره دی خیرونه بهتر دی للابرار د پاره د نیکانو خلقو د دین نه کانو خلکو د پاره ورکی بیا غیتا اوس دا خبره چې ښا دا صورت خټول اهل کتاب باندې لګیدلو نو په اهل کتابو کې هم تاسو خو خلقو نو هغه له بسویو کنا هغه له نشته دی الله وی ولنا وان من اهل الكتاب او یقینا بعض د کتابیانو نه لمن خامخ هغه دی یؤمن بالله چې ایمان راوړي په الله باندې و ما په قران باندې انزل الیکم چې نازل کړی شوی تاسو ته و ما پاغه کتابونو باندې انزل الیہم چې نازل کړی شو دی دوی ته خاشعين لله عاجزی کون کی دی الله تعالی تا لا یشترون بیاات الله ناخلی پایاتونو د الله باندې ثمنن قلیلا مال لک د دنیا اولایک دا کسان چې دی لهم اجرهم عند ربهم خاص دوی د پاره او ثواب د دوی د پنځ درب د دوی باندې ان الله سریع الحساب یقینا الله تعالی زر حساب کون کړي دا هغه د پارم ا کتابیانو د کچا اومنه دغه داوا هغه د پارم دا حالت ته اوس په اخر د صورت کې رتا اخیری آیات کې اوس سلور اوامر کوي ښا یا ایه الذین آمنو اے مومنانو اصبروا صبر کوي صبر کوي دای هغه ولی سی سره ولګوا صبر کوي چې کله اهل کتاب تاسو ته شبهات اچي نو صبر کوي صبر معنی کلکیدل دي کلک شي په خپل دین باندې وا مونړی صحیح شو وصابرو دوی میتی سره لګي وصابرو دوی چې ځان کې قباحتونه راولي مرزونه راولي نو ته د هغه مقابله پس سره وکا په دغه سره په نیکو سره وکا نو وصابرو او مقابله په صبر کې وکړي د دوی سره مقابله ور سره په صبر کې وکړي صحیح شو هغه په بدو اخلاق کلک ته نه ته په نیکو اخلاق کلک شه ورابطو دریم نمبر او رباط کوي رباط مطلب دار تیارې د جهاد کوي ښا صحیح شو تیارې د جهاد او پر رباط کې اوسېدل رباط هغه مقام ته ویل کیږي کل مقام یخاف تخاف العدو و یخاف منک هغه مقام ته ویل کیږي چې ته پکې د دشمن نه یریږي او دشمن ستانه یریږي بس هغه ته ویل کیږي هغه ته رباط ویل کیږي ها هغه مقام ته رباط وایي و رابطو نو څه کوي رباط کوي رباط دا درې میتی سره لګي چې تنظیم په هغه پنځو اصول باندې په درې مېسه کې بیان شیو په هغه باندې څکه وا هغه باندې کلک ساته واتق الله او تقوا کوي د الله نه پس سره په هغه یو دیر قوانین سره چې په درې مېسه کې څلور مېسه کې بیان شو لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ نو دا رب دې څلور وار تر جوړیږي نو خدانه دا دې خپل امانت کوم نه بس دا شان کوي چې اصبروا صبر کوي وصابروا مقابله کوي په صبر کې د کافر سره ورابطو تیارې جهاد کوي واتقوا الله او یریږي د الله نه لعلکم تفلحون د پاره چې تاسو کامیاب شئ سوره آل عمران تر دې پورې هغه ختم شو آل عمران سوره په سوي شو مشتمل په تلور وسو باندې مشتمل یاد دي تا اولې ته تر 63 نمبر آیات پورې وا پاغي کی سبیانی دل پاغي کی دا دعوه و الله لا اله الا هو او پاغي باندې دلایل درې قسمه دلایل عقلیه نقلیه وحییه درې قسمه دلایل په ذکر کړ او جوابات یو کل د شبهات او د نسواراو چې هغه عیسی علی السلام ته الله ابن الله او ثالث ثلاثه وی نو دا غي جوابات ورته کول چې ناغه د الله تعالی بندو د الله رسولو د الله زوی نو الله نو او دریم د دریو خدایانو نه نو او هغه باندې وته تفصیلی دلایل هغه ورته پیش کړ یو دیرش نقطې د عیسی علی السلام د عبدیت غال ته ذکر شوی درې دیرش نقطې هغه ذکر شوی بیا دا هغه نه پس په دویمه حصہ کې د الله لا اله الا هو منکرین چې نو هغه تر 102 نمبر آیات پورې د 64 نمبر آیات نوالی او تر 102 نمبر آیات پورې دا دوی مې سوا په دې دوی مې سکه کوم دین ورته بیانول سوار لس قباحتنا رضالتنا د اهل کتابو چې کم خلق د الله لا اله الا هو نه منکر دي نو پاره کې دادا مرزونه دي دادا ګنده ګنده بیماری دي پکې بیا د 103 نمبر 102 نمبر آیات نا بیا څه شو بیا درې مې څه شروع شو په درې مې څه کې تا ته وی چې د کافرونو جدا شه نو چې جدا شي نو خپل جماعت او خپل تنظیم د مسلمانانو منظم کوي یو تنظیم دی او هغه تنظیم دی په پینځو اصول باندې سوي قائم وینو هغه کې هغه پینځو اصول ذکر کړل او بیا هغه پینځو اصول باندې تنظیم او چلی دو او او دې چلو نو دا صفات خبره دي لکه بدر کې چراغ لیوا خو که معمولی نقصان پکې راشي نو بیا د احد غونته حالات را مخ ته کیږي بیا څلورم ایسه چې کوم دینو هغه بیا شروع شو څلورم ایسه بیا په دریو ابواب مشتمل و خو مجموعي تور سره پکې سو مجموعي تور سره پکې یو دیر قوانینو د پاره د دفقولو د شکست شکست بنه راځي خو تدان کیدا اصول دغه را ولا اصول لا ولا او دیار لس حکمتونه وجب د پاره د سجی دغه شکست د احد او دغه شان چې کوم دینو لس صفات د منافقانو او لس صفات د شهداو لس صفات د نبی او د امیرو بیا دا غینه پس دری دغه چې کوم نه نو سلور خباستونه د علی کتاب نور ذکر کړل بخل کول د وجه عذر باطل نه انکار د رسول نه په دلیل باطل سره کتمان د دنیا د وجنا بد کارونه کول او د ځان صفات خو خول او بیا په سلور په دریم باب داږي کې څه چې او بیا دعوه را تکرار کړه لله ملک السماوات والارض او د اول الباب لس صفات بیان کړ پمینس کې سلور دعاګانی او هغه ته بشارت او مخالفینو ته تخویف او په اخر کې چې کوم دنو بیا په سلور اوامر باندې تصوف او امر رته وکړو سوره ال عمران ختم شو د سوره ال عمران میزات او امتیازات سدي امتیازات په دې صورت کې داو چې یو خو قرآن تقسیم کو دوو دغه تا منه آیات محکمات هن ام الكتاب او اخر متشابهات چې دوه قسمه قرآن دی یو محکمات دی او بل څه دی بل متشابهات دی دویم نمبر چې کوم دینو د آل کتابو د شبهات او رد او ډیر زیات دلایل په عبدیت عیسی علیه السلام باندې هغه ذکر کړل علما درته دوه قسمه ذکر کړل یو راسخین دي پوښوي او یو زائغین دي کاګه علما دي پوښ کنا وغی ته بیا بغات وي هغه بغات علما باغیان علما بیا په دوه قسمه دي یو غټ علما دي او یو داوی واړه علما دي دغه ته کوم دغه تقسیمات د توکل په دې صورت کې دا په بل صورت کې بیا د په تفصیل سره نشته دغه رنګ کم سوار لس قباحتونه دې په دې صورت کې ذکر کړل دا یو خو امتیازي شان سره هغه ذکر شو او د کعبه و صفات هغه د ذکر کړل چې کعبه کې و صفات کې هغه بیت المقدس کې نشته لري دا رنګ پنځه آداب او پنځه اصول چې د تنظیم او د جماعت تر ذکر کړل هغه په دې صورت کې دي او په بل صورت کې بیا په دې ترتیب باندې نشته راګر چې صورت احداث کې باور راځي خو هغه نور دي او دغه رنګ ورتره چې کوم دین بیا څه وکړل په دای یو درې یو درش قوانین د پاره د دفع الهزیمت او دیار لس نقطې د پاره د شکست د احد دا ټول سو دا ټول د دې صورت هغه امتیازات چې کوم دین هغه په دې صورت کې دار اتل ښا او د اول الالباب لس صفاتونه دا ټول د دې صورت هغه امتیازات نو حاصل دغه صورت راوته چې لا اله الا الله محمد رسول الله